کراچۍ ته جلاړو پورې غړای کې مانای د کڅ شه دی ته شتلو اوس یو مرګره دی هغه سره دا منی نه چې دا جاز دی اے وای چې غونډه دا غونډه ته نه ګوره غونډه دا الکه غونډه دا کومه ده الله دې کوی که جاز دی جاز دی بیا چې کوم هغه مقامی سړی او چې هغه ورته چې جاز دی تا هغه نه ګوري د سې چل دی پای کې دا لګي دي ورګه ستنه پکې لګي دي خو نور غونډای دا ایشا یسکن الريح او دا خو بلاغه واړه واړه جازونه ای رب ته علم دې کم کم جازونه فل بحر کل عالم ایشا کدل خوخشی یسکن الریحانو بند بکی الله هوا فیزللنا روان کدا و بگرزی دا ولاړې علا زهری پشاد دریاب ان فی ذلک یقینا پدې کې نخې د قدرتونو دی لکل صبر شکور د هر صابر شکر گزار د پاره کله چې دلا ورکړه وشي نو د شک شکر کوي و اذا ابتلیا صبر کله چې د په امتحان کې گرفتار شي نو صبر کوي صبارن شکور او یو به خنا یا به هلاک دی ولر الله خنا ضمیر کشتو تراج یا به هلاک دی کشتو لر الله اوس آلتا نه برغړی او مرګ مرګ به مخه ته ګوره وس بمرما وس بمرما دا ډېر د غم حالات دی امر کې کاله دلته هوا چې به مخالفه سبیر پلاني ځای کې جاز وغورځي پلاني ځای کې وغورځي عاشمیت وهلی مونږه امر روانو ریاض نه چر را روان شو یاره تر پرا کې ډوړې خرو او دا خوشاله خوشالي دا چا ځان ته ټي وي لګولې چا ځان ته څه شي لګولې الله نا صاحبا بس کومه حرکت شروع شو جاس شغا کوي الله دا څه چللې بس یو لس منټه رستو عمل را لاله بس کړکې بندې کړې تور تک تور تیار شو لیټو نه مړ کړه عمل لاړه استور کا شولا اوس جاس څه چل کوي نو بس یو جړق چو کې مونږه بس اوس په میان به بس پیلي چې کته شي مونږه کته لاړو جو اوس په سمندر ته رسی نو خلا بیا هم شکر الحمدلله دونه تسلی وا کریمه با میلا په مخه او چا چغه به هوش کېګا خلق را پرې وزا کوکی دی چغې دی یو عجیب حال ده نه څوک چاله تسلی ور کوي نه تسلی موقع ده یو کس هغه اول کې چې دا حالات سي خرابېدل ما ته وایي زه هر ورځ هر هر میاش کې زما ریاض کې زما کاروبار دی د کوهاټو لوی تاجرو اول دا کله کله کیږي او چې دا جړه کار ډېر شوی وسوي ما سوي ما سوي ما ما ته سوي مې ته ما ته وایي سوي نو بیا وس بیا وس وای وې مال ته ټلیفون وکا مال ته ټلیفون وکا نو مې زه تر څه شي ټلیفون وکړ دا ټلیفون لکه دونه ور خطا شه نبی وای وای غرق شما وای تبا شما چغه وی یا الله اوس داس خوندر په مارا نشي زې ځان اوسسته د فکوما عجیب چل عجیب چل الله اکبر نیمه ګنټه دا د الله قهر او د الله غضب یا دا غنه ورستو ما هم په وخت کې بیا یو چا کړه چې تل کرسی وای خو مخ کې نه غره نفسي نفسي مې چې لا اله الا الله را نه فوت نشي من کانا اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه کور والا ته مې مال د قوایا بس نور به نه وای آیت الکرسیان بیا موږ نه ویلې موږ لاسیم مرو کتب غرکیو کم زته چیزو مال د قوایا بس بیا وروسته مې لګه حوصله مې آیت الکرسی وای مولوی شیخ تقریر شروع کو ويعلم الذين د دې حال زکه سخت عجیبای د دې حال زکه سخت او زکه عجیبای چې مخه ته مرګ مرګي ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص اکس چنه موږ پیژندو هیڅ نه پیژندو نشه دنیا ده بیا ما ته چې کله دا حالات ټیک شمان نه وسم خبره نه جبه بدل وای ما ته وای د زندګۍ د شي مثال دی نو بانګو شو کنه نو نمونز ښا نمونز لکه چې بانګو شو د بانګ نورسته سونه ټیمی چې سړی مانځه ته ودرېږي دا کا زندګی ده نو مې دا کا شه ده نو دا کا شه ده سخواندره چاته وتا کاته دارنګ به د ستور شو لکه د سکور پشان څوک چې دیندار او قسم په الله چې دا وی پروا نه و مزوبه ماشاءالله فما هوته تم من شیء یا زنانه و الله والا زنانه دا سیده ساده برقه په پرتاوه خواته غزوی او هغه به چته دا ولګیده دا په دالاس خودو د خپل برقه لري نکړه د د د خلینو مونږ ویشوانه ورېده پر کلمه پټه ویلا فما اوتیتم من شین فما اوتیتم من شین هغه چې درکړې شوی دی تاسو ته من شین کده هر چیز نه دی فمتاع الحیات الدنیا والذین استجابوا آیا کسان چې قبولتیا کوي د پاره د حکم د خبر رب واقام الصلاۃ قائم ایمان زلرا اور کوي زکات لرا قائم ایمان زلرا اوم امر د دیو شورا بینهم مشوره په خپل ما بین کې مشوره به په خپل ما بین کې حضرت حسن بصری وای ما تشاور قوم الا وحدو لارشد امرهم چا چې د یو قوم کار د پاره مشوره کړي الله وي ته سیده لار خودلې مشوره مشوره سونه لوی حکم د الله دی فإن الخوافي قوة للقوادم رست خلق د مخ کې د پاره کومه کې پاګلا د دیونه مشوره واخلا دا بستا د پاره کومک شي پته نه لګي د دې بچي دستا د ماشومه بچي د د پړه کې الله کم یو خپل خبره یې خو دی دا ته په بیا بختوري الله دته مې بخنه کړې سره د علم زمانہ د همیشه د چې په ما باندې ظلم کوي زپ مهرباني کوم زپ ترس کوم حتا بکیت له من الظلم تر دې چې د دې په دې ظلم مال جړا رااله سونه ظالم نه خدای غارک په دې باندې ترس مال راغې د دې په دې ظلم مال جړا رااله بعض علماء وی ستا سب او شتم هم کولای شي لیکن غره خبره دا ده سب او شتم کې قصاص نشته ده پرې داګه خدای والے پرې دا چې څونه کنځلې کوي کوي با سزا به ورله الله ور کوي وجزاء سیئه سیئه مثلها البت خیره علماء کرامو الا من ظلم چې خیره یو ظالم ته کولای شي خو خیرو کې بام یو یو خبره یاد لرئ چې خیرو کې وجزاء سیئه سیئه مثلها جزاء د بدی بدی د په مثال داغه هغه دانا چې تعالی هغه د 1000 روپو تاوان درکړي او ته الله کډه لهړی لهړی کا یا الله یو بچي ورلمه پرې دربا یا الله نو تانه شورا شرمنده غواړم ربانو دې ته ویلې شي په خیرو کې ظلم طریقه محمدیه صرف دونه ویلي چې یا منتقم ویل ډیر بهتر دی اے بدل اغستون کې الله نو صلی الله بیا خپويږي چې ستا څونه انتقام دی نو هغه به ته الله والی نو زیاته به مونږ شي ستا له طرف نه کډای لهړی لهړی یا الله پسر اورکا یا الله دسه کا دسه دا پرې دا پتن نری ولګاو څنګه وی یا منتقمو او مجربه نسخه دا دا دا چې درې سو کرت وی په لهجه سره سونه چې تا ته غم دی سونه چې تا ته درد دی بس الله خپويږي بس یا منتقم یا منتقم یا منتقم اے بدل غستون کې الله وجزاء سیئه سیئه مثلها فمن عفا واصلح په خوا به خلکو قهریان راوستل پته شته درته لکه د څه شي پسې وکا وای دا قهر ختم پسې وکا نو یو قهری مالی درو کنه دا قهر ختم یې کاو جدا کی ټای به چتره ترمیم ترمیم ترمیم ترمی او جو بیا وجو دشه بس بیا وجو چت شو وبرګه جو کته وی الله ټوپه به تیال ته گزار شو ترمیم ترمیم دل قهریان راوستي دي الله دې موږ د قهریانو نه محفوظ وساتي قهریان دې الله راولي علما دې الله راولي اوه دا د قهر ختمونه کوي وجزاء سیئه سیئه مثلها فمن عفا واصلح چا چې معافي وکړه اصلاح د خپل عمل وکړو نو اجر د په الله دی یقینا الله لا يحب الظالمین الله من نساتی د ظالمانو سره ولمن انتصر چا چې انتقام اغستا پس د خپل ظلم نه فولائک دا کسان نشته په دی باندې من سبیل سلار د ملامتیا یقینا لار د ملامتیا په کسانو باندې دا یظلمون الناس چې ظلم کوي په خلکو باندې د څه د قهر ختمونه کوي پیغمبر خدا به یو دو درې کسان کې نه ولې د قهرونو د پاره انما السبيل يقل الله د ملامتیا په کسانو باندې دا چې ظلم کوي په خلکو او بغاوت کوي په ځمکه باندې برنه حقا اولائک لهم عذاب علیم دا کسان دیو د پر عذاب ده دردناک ابو نعیم یو روایت را نقل کړي سند په اعتبار باندې هم قوی ده وای کله چې ورځ د قیامت شي یو منادی باوازو کی ايکم اهل الفضل تاسو کې اهل الفضل کم یو خلک فضل والا کم یو ځای کې دي څ خلک بلا پاسې د خلکونه ویلې کې بدیو ته ځای ال الجنت جنت وا د فضل خواندانو جنت ته ځای وې فتلقاهم الملائکه ملائک بدیو مخې لراشي فیقولون ال الجنه جنت رواني فضل خواندان به قالو نام او جنت روانيو هغه ورته قبل الحساب حساب لا نه دی شوی او تاسو رواني یاران دا خو حساب کتاب کېږي نو بیا به جنت ته راځي قالوا من انتم قالوا اهل الفضل من فضل والایو ملائک ورته او ما کان فضلکم تاسو فضل څو تاسو غرواله څو نو وی ورته خپل خبرې کوي الله دې په مونږ کې پیدا کې اے ایمان والو دا خبره ګرانی هم دي خو چې د الله د پاره یې هیڅ ګرانی نه دي قالو دیو وای کنا اذا دا کسان د دې لپاره عذاب ده دردناک چا چې صبر وکړو زورن چاله ورنکړه وغفر او بخنه مرته وکړه یعنی خفقان هم زایل کا بای سره سوای نه خو چې دا شونډک تا ته سي د سي پړسېدلې چې سره چې خدای دا سره را باندې را خلاص شوی نو خوا خو چې د دې دا د برمه دا لړ مان لیدې ښا الله دوانو خبرو ته ولمن صبر صبر انتقامی کاروایی نه کوي هات هات پای نه کوي خنورو را پړ کې پړسې دلې نو غفرا بخنه مو کې خفقانم زایل کې دګل پشان ان ذالک لمن عزم الامور دا د امور معظمونه ده د کلکو کارونه الله زموږ نصیب کی چاله راو مې ذل الله چاله چې گمراه کې الله نو نه بيد د پرولې من بعد پس د گمراه کولو د الله نه ته بوینه ظالمان هر کله چې ویني عذاب نو ای به هل اله مرد من سبیل ایشته واپس ایت څلار دنیا ته څلار شته چې موږ لاړ شو جواب راشه چې مالکم من سبیل لار نشته دی او یني با ته دی ولرای او رزون علیا اوس طریقه الله خای چې عذاب بسنګ د فکې قبول علی کوي د پر د حکمونو د پر رب من قبل یاتی یوم فقوا د دینه چرش اورز لا مرد له من الله چې نه به واپسې د د الله نه نشته پتا باندې مگر تبلیغ او یقینا موږ کله چې وسکو انسان ته د خپل جانب نه مهرباني فرح بهانو خوشاله شي پاګې باندې خو خوشاله کوي د لوی د تکبر او کو رسیږي دی او تاسو یې ته تکلیف فساد دا چې مخکې لګل دی لا سن د دیو فإن الانسان کفور یقینا انسان نشکروي لله ملک السماوات والارض دا یو علامه ده دا الله دا علامه زکه وګرځولا چې خلق وا دا لور لور لورکې څه غنلا سپیره وګڼل کېدا رب ذل جلال دا د نیک بخته یو علامه وګرځولا انم یمن المرأه تفکیرها بالانثى قبل الذکر چې اول ورلا الله ما شوم ورکی چې زما قوم په شرک اخته ده دورم په یما چې تاسو په غلطه یې دین کې هم غلطي ها شروع کړل خو پورا تفصیل را ته معلوم نه ده ما كنت تدري مل کتاب کتاب څه شی ولل ایمان نه په تفصیل د ایمان باندې پوي تفصیل د ایمان بسړې په سبا نيز د کوي وایا